الله تعالی چې په آخرت کې کم نعمتونه تیار کړی دي دا غي بیان دی ان المتقین یقینا پرزګاران خلق تقوادار خلق ان المتقین یقینا پرزګاران شې دي دا بوی فی جنات په جنتونو کې معلومه شو دا خبره د مسلمان د پاره جنت نشته ښا د مسلمان د پاره جنتونه دي جنتونه هغه بل ورځ تاسو وې کنه یو خزه وا داغه زویو غالبا حارثه نامه و او په بدر کې د قصې او بیس کلی او یو کافر په غشي وشت چې وی وشت شهید شو نو مور رااله رسول الله ته وی حضرت زما زی بچرتی جنت کې وی چې صبر وکم او که جنت کې بنی چې دا جړاګانې کوم په جنت کې وی که په جنت کې بنی رسول الله وتسوی وی دماغ دی خراب دی جنت کې بني په جنتونو کې وي معلومیږي مسلمان لا به جنت نه دغه وي جنتونه وي جنتونه نو ان المتقین یقینا پرزګاران شي فی جنات دا بوی په جنتونو کې یا دا پوه شوي هر متقي دپاره به سي جنتونه ځینې خلک بل شانتې کوي که فکر هم پرې راغی کله ناکله مقابله د جمع د جمع سره وشي دا یو ټکی دی دا یادوي مقابله د جمع د جمع سره چې وشي نو هغه تقاضا د څه کوي د تقسیم د احادو په احادو کله یو طرف تم جمعي بل طرف تم جمعي مطلب د دې دا شو چې د دې جمع احاد د دې جمع باندې تقسیم کې خلق په خوا به وي پلانې قوم په اسونو باندې سوريږي نو څه مطلب هر سړی په اسونو سوريږي نه خو قوم هم جمع ده او اسون هم جمع دي نو دلته تقسیم د افرادو په افرادو کې یعنی هر سړی په یو اس باندې دغه کیږي نو دلته هم دا د متقیان جمع شوه جنات هم جمع شوه متقیانو د پاره به جنتونه نو دا تقسیم د افرادو په افرادو کې یعنی ار جنتی لبا دغی ار مسلمان لبا جنتی نو متقیان چې دی فی جنات دا بی په جنتونو کې و عیون نو په چینو کې دا د جنت شینې بی سبا د اوبو وی غیر آسن ځنې به د شودو وی دا نهرونه به تې رواني ځنې به د شرابو وی ځنې به د سی د شاتو وی ادخلوها دوی ته به وویل شي چې ننوځئ تاسو دې جنت ته دوی ته به وویل شي ادخلوها تاسو ننوځئ دې جنت ته بسلام په سلامتیا آمینین په داسې حال کې چې په امن به نه به د بیمارۍ خطر وي نه به د مرګ خطر وي نه به د بد اخلاقۍ څخه خطر وي ونزعنا مونږ به وباسو ونزعنا مونږ به وباسو ما هغه شی فی صدورهم چې هغه د دوی په سینو کې دی دا نن چې د یو مسلمان بل مسلمان ته په داسې نه کې کم بغض او کینی چې د جنت داوا پې ولګي که نه دا دغه به دغه شي دا به وځي ونزعنا موږ به وباسو ما هغه شی فی صدورهم چې هغه په سینو د دوی کې دی د دې مسلمانانو چې یو بل ته په سینو کې کومه خبره ده هغه خبره به موږ د دوی نه وباسو هغه څه شی دی من غل چې هغه کینه ده د یو بل ته چې دا کم کینه او حسد او بغضی الله وی دا به زه وباسم د دوی نه اخوانا په داسې حال کې چې دی برونه وي هر جنتی به د بل جنتی سره دونه مینه لکه د رور چې د رور سره اخوانا رونه به او وی به علا سرورن په کټونو علا سرورن او ناس به په کټونو سرور دا جمع ده یو ته سریر وای سریر تاسو چې الله پاک بوتله مسجد نبوي ته د مسجد نبوي یو حصہ ده هغه کې ستنې دي د غار ستنې بیل بیل نامه ده نو په هغه یو باندې لیکلي اوستوانه سریر نو سریر کټ ته وایي ها علا سرور الناس بی پکټونو او متقابلین یو بل ته به مخامخي داسې کله نه کله به د جنتیان د ګپ شپ لپاره یو جنتی به مروزی بل جنتی به مروزی داسې مشترک ځای به یې په هغې کې به دا بهترین کټونه لګېدلي او داسې به لګېدلي چې ګول هر سړی به بل سړی ته مخی یو سړی به بل سړی ته شانی متقابلین یو بل ته به مخامخی لا یمسهم او بن رسیدوی تا لا یمسهم او بن رسیدوی تا فیها پا دی جنتونو که نصبون ستړی والی کله نه کله چې مونږ سبق تم ناستی ستړي شو پاسه ناسته لیکن د جنت ژوند داسې دی چې هغوی ته به ستړیوالي ونه رسي وما هم منها او نه به دا جنتیان منها د دې جنت نه به مخرجین استلی شوي او باسی به هم نه لکه کله نه کله موږ د خپل دکان نه خلک وباسي د کور نه وباسي بیا الله تعالی وایي نبئ عبادي خبر ورکه زما بندگانو ته ای زما پیغمبره زما بندګانو ته خبر ورکه د څه شي انی انا الغفور الرحیم چې بېشکه زه بخونکی او رحم کوونکی ما څوک چې توبه وباسي زه بې اندازې بخشش کوونکی یم او بې اندازې رحم کوونکی یم خو بل پلو و ان عذابي او یقینا زما عذاب چې دی هو العذاب الالیم هغه عذاب سخت دی په د جون سفر روان دی ځان سره وایي یو طرف ته د الله بی اندازې مغفرت او رحمت بل طرف ته وایي د الله سخ عذاب د عذاب نه یره کوي او داغه د مغفرت او د رحم تمه کوي ان شاء الله یو حدیث کې بدر تراشي که یو سړی په دې خبر شي چې الله تعالی به اندازې غفور دی او الله تعالی به اندازې رحم کوونکی دی دا کافران بم تمه د جنت وکي دا ګناګار به د سره د ګناهونو نه منع نشي وی الله بخونکی دی کنه الله رحم کوونکی دی خو که بل طرف ته یو سړی په دې خبر شي چې د الله عذابونه هم سخت دي د الله پکړ هم سخت دی نو د سره دی به تمه د دغه ونه کې د جنت د دې وجه نه منځ منځ کې یو طرف ته د الله نه یره او بل طرف ته د الله نه تمه نو الله وایي چې زه غفور رحیم یم دا به حدیث کې راشي ټیک د چې دنیا کې هم الله رحیم دی خو په آخرت کې چې داغه د رحیم کم مناظر ښکاره کیږي نو دا بیا اندازې دي خلک به حق اریان شي چې رب دومره رحم چې دا نن الله په خپل بندگانو باندې کوي تاسو مشکات کې ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله سل قسم رحمت پیدا کو سل حصے او هغه یو حصہ هغه دنیا ته راوړي ګله او دا هغه رحم د وجه نن پلار په زی باندې رحم کوي زی په پلار باندې کوي مور په زی باندې کوي رور په رور باندې رحم کوي دا مشران په کشرانو رحم کوي دا د هغه یو رحم دی چې الله را لېږلی دی دا یو کم سل رحمتونه الله ټول قیامت کې د مسلمانانو لپاره ساتلی دی چې په دې باندې به کوم وان عذاب یو یقینا عذاب زما چې دی هو العذاب الالم عذاب درناک دی بیا دې د تخویف دنیوي یو څو نمونې الکه دا بدعملې مکوئ اسې نه خدای دې نه کی آخرت خو څه کوي چې په دنیا کې به مله ونیسي عذاب به د باندې راولي ونبئهم خبر ورکه دوی له عن ضیف ابراهیم دا غملمنو د ابراهیم علیه السلام نه الله تعالی حضرت ابراهیم ته ملائکه راولېږلې په شکل د انسانانو د ملمنو چې دا ملمانه و ترالل د دا خیالو چې دا ملمانه دي دی په منډه کور ته لاړ او سخې ول رویت کو او راوړه وته کې خو ده اس دخلو علیه په هغه وخت کې چې دا ملمانه ورننه وتل په ابراهیم علیه السلام فقالو نو دې ملمنو وته وی او وی چې سلامن من اچو پتا باندې سلام سلامن من اچو پتا باندې سلام قال ابراهيم عليه السلام وتوي ان منکم یقینا منګ استاسونه وجلون یریدون کیو غالبا دا ټکی حضرت ابراهیم دی ملمنو ته نه دی اورولې خو زړه کې وای چې ستاسو نم خطر ده څنګه عجیبه میلمانو نه د دې علاقې وو نه د بار علاقې وو که د دې علاقې وې نو پکارو چې ابراهیم علیه السلام پیژندلې او که د بار علاقې وې نو د بار علاقې چې خلک په سفر باندې راځي او سفر کوي نو ګرد غبار پې نه پریوزي نو نه په دوی باندې ګرد غبارو چې اثر د سفر سنخي پی او نه د دې علاقې نو او یریده چې خدای داسې کې سدي او بل دا دی چې دوی ته هغه ډوډۍ پیش کړه ا ډوډۍ دوی نه خوړله نو د دا خیال وکړه چې دا دشمنان دي قال ابراهيم عليه السلام وی ان منکم یقینا من استاسنا وجلون یریدون کیو اغه د نخ د یری نخ د د په مخ کار شوي نو ملائکه په پوه شوي قالو نو د ملمنو وتوي او لا توجلتم یریګا منګه میلمانه نه یو انسانان نه یو منګه ملائکی یو الکه سل راغلی ان نبشرک یقینا من خوش خبری درکو تعالی ان نبشرک یقینا من خوش خبری درکو تعالی بغلام په یو الک الله وی چې منډه ابراهیم علی السلام ته خوش خبری ورکه چې زه دل زی ورکوم بی غلامن په یو الک علیمن چې هغه ډیر پوی وي نو قال ابراهیم علیه السلام د تعجب د وجې نه وی چې ما له څنګه د جنت زیر دا د بچی زیر راکوي زه خو بوډا یم ښځه مې شنډه بوډۍ ده ابشرتموني ایا تاسو زیر راکوي ماته علا ام مسنی الکبرو سره د دې نه چې رسېدلې د ماته بوډاوالی زه خو بړاپی کې ما بوډا یم نو د بوډا سړي بس د غوشي بشي د د سلو کالو نو عمر اوړېدلو د ابراهیم علی السلام ریا د شک نو چې دی وی تاسو مالا زیر را کوي سره د دینه چې ما ته بڑا پر رسیدلې ده د د شک بل ځای کې و شک یې داو چې همداسې زړه په زړه وي زه به همدغسې زوړ یم او ښځه به همداسې زړی او بچی به کېږي که نه الله به مونږ بیا دغه کوي نوجوانان کوي او ځوانۍ به فبما تبشرون نو پس خبره تاسو مال زیر را کوي قالو دی ملائکو وته وي مونږ تاسو سره ټوکې نه کو بشر نه کا مونږ زیر در کړی دی تا ته بالحق پر اختیا فلا تکم من القانتین تمکیګه د نو امیدونه نو امیدی مکه چې بس زوړ شوم او خزه می زړه شو او زمونږ اولاد بنه کیږي قال ابراهيم عليه السلام وتوي توبه توبه نو امید کېږم نه ومن يقنط من رحمت ربي او نو امید بنشي د رحمت د خپل رب نه ومن يقنط استفهام انکاری دی او نو امید بنشي من رحمت ربه د رحمت د خپل رب نه الا الضالون مگر گمراه خلک خیر ابراهیم علی السلام ته تسلیم لو شو نو بیا ورته وی ړکه چې کوم مسله د زیری و خو یو جبرئیل براغلی وی کنه زیری به راکړی ولی زکر دغه د زکریا علی السلام ته چې الله زیری ورکونو د ملائکو لخر راغلی او یو جبرئیل راغلی نو په کارو چې دلته یو جبرئیل راغلی وی دا غونډه ډله سره راغلی ده نو قال ابراهيم عليه السلام وتوي فما خطبكم صد کار تاسو ايها المرسلون اي را لګل شو ملائکو وی زمون کار دا دی چې اول تاسو سره ملو شو او ستانه پس بیا لاړ شو د لوط عليه السلام قوم ته او د الله عذاب په غوی راولو قالو نو دی ملائکو وتوی ان ارسلنا یقینا من را لګلی شوی یو الی قوم مجرمین یو قوم مجرمانو ته الا آل لوط مگر کورنه د حضرت لوط د قوم ټول تبا کوم چې سمود سمره د صدوم سمره قوم دی ټول مګر یو د حضرت لوط علیه السلام کورنۍ هغه به بچ کیږي انا لمنجوهم یقینا موږ نجات ورکوونکي یو هغوی ته اجمعین ټولو ته یو ترې وباسې د لوط علیه السلام په کورنۍ کې یو د هغه ښځه نه ده چې هغه هم د کافرو ملګرې ده الا امرأته مګر ښځه د هغه قدرنا چې موږ اندازه کړې دا هغه انها لمن الغابرین چې یقینا وی به دا د پاتې شوونه په عذاب کې فلما جاء آل لوط المرسلون کله چې رالل قوم د لوط علیه السلام ته المرسلون را لېږلې شوې ملایکې دا ملایکې د دې ځنه روانې شوې د لوط علی السلام علاقه ته ورلی خو ملائکه وی او پرنګ او په شکل د خيسته خکلی الکانو دا لوط علی السلام ته ورلی فلما جاء آل لوط المرسلين کله چراغ قوم د لوط علی السلام ته المرسلي المرسلون را لګل شوی پیغمبران نو قال لوط علیه السلام وی انکم قوم منکرون بشک تاسو یو قوم ناشنا دا تاسو د کم ځای ناشنا قوم یې دا دومره خیسته او ښکلي قالو دی ورته وی مونږ انسانان نه یو بل جئناک بما بل جئناک بلکې مونږ راتل کړي دي تا ته بما په هغه عذاب کانو فيه يمترون چې دوی پاغې کې شک کوي ته ورته وې د الله عذاب به د باندې راشي د الله عذاب به د باندې راشي دوی پکې شک کوي هغه عذاب مونږه په دې قوم راولو واتینا کبل حق او مونږ راتل کړي دي تا ته په حق و انا لصادقون او یقینا مونږ په دې خبره کې رښتیا یو وای څه کول پکار دی وای دا کول پکار دی چې بس د ماخام نه وځي د شپې شپې د دې علاقې نه وځي او خیر سره د سبي د راختو سره په دې قوم به د عذاب اپریشن شروع کیږي د شپې شپې تاسو ځي په اسر به اهلک بوز خپل بال بچ فاسرع ته بوزه باهلکا خپل بال بچ بقطع من الليل په یو حصہ د شپې کې د شپې په یو ټوکړه کې په یو حصہ کې د شپې شپې د خپل بال بچ د علاقې نه بوزه خو چې بوزه طریقې دا ده لکه ګړې چې بوزه دا د ځان نه مخکې کا او ته د رستو روان یې شړې چې اسنه سوک پاتې نشي نو یا د شاته مګوره څه مطلب دی امید ګوره د دې معنا د سرعت کله نه کله تاسو چې یو الک را لېږې بازار ته شلک بازار ته لاړ شه خو ګوره تیز لاړ شه شاته مګوره مطلب دا دی تیز زه یا د دې دا مطلب دی چې حقیقي معنی والے روان شیخ خو شاته مګوره ولی که شاته مو کتل دوه خطرې دي اسې نه که دلته اپریشن شروع شي او تاسو شاته او کتل او دا هیبتناک منظر وګورئ نو یره به د باندې راشي نو ځکه شاته مه ګورئ بل دا دی چې که شاته مو کتل په دوی خو سخت اپریشن دی اسې نه په زړونو کې دوی ته رحم رانشي چې وای خدای دا خو ډېر سخت هغه شو تباه شو او کافر ته په زړه کې رحم راتلل دا هم د انسان طبعي ده نو شاته مه ګورئ وامدو او لاړ شئ حیث تؤمرون هغه ځای ته چې تاسو ته امر کولی شي شام ته ځان وباسئ وقدوینا الیه او موږ وحی وکړه هغه ته ذالک الامر د دغه کار وقضینا او مونږه وحی وکړه الیه حضرت لوط علیه السلام ته ذالک الامر د دغه کار کم کار دا رستنی دغه تفسیر دی ان دابر هؤلاء چې یقینا بیخ بنیاد د دې خلکو بشک بیخ بنیاد د دې خلکو چې دی مقطوع هغه پرې کیدون کې دی مصبحینا په وخت د سبعی کې خیر سره چې سبي خوشي کنه په سبي کې به د دوی بیخ بنیاد ختمیږي تاسو چې کله نه کله ونه وهې نو سر کې وهې بل سپرلی له بیا غرش نشي خو چې کومونه د جرړو نه وباسي کنه نو بالکل چور ختم شي نو د قصدي به د جرړو نه ختميږي مقطوع اغا قطع کیدون کې د مصبحین په وخت د سبعی کې خیر دلته دا خبرې کیږي چې دلته قوم خبر شو چې د قصد لوت کړه یو خیستا لکان راغلی دی راځي چې ورشو وجاء اهل المدینه او رال الاسیدون کی د خار مدینه معنی کوي خار رال الاسیدون کی د خار یستبشرون چاغوی خوشاله کولی یو بل ته خوشاله کوي دسی الکان دی او دسی الکان دی چې رالل د ده د کور نه چاپېره شو او حضرت لوط ته وایي چې دا ستا کوم میلمانه چې دي دا موږ ته حواله کړه چې موږ دا څه ورسره کوو چې هغه وکړو نو قال ابراهیم علیه السلام هغه ورته وایي لوط علیه السلام چې ان هؤلاء یقینا دا خلک چې دي چې دا کم راغلی دی دوی فی دا زما ملمانه دی فلا تفضحون نو تاسو ما مشرموي ځکه د ملمه شرمول دا په حقیقت کې د کوربه شرمول نو چې تاسو دا غږ کوي شرموي خدا ما شرموي واتقوا الله او تاسو او یریږئ د الله نه ولا تخزون تاسو ما مرسوا کوي ما مشرموي قالو نو دی ورته سوی دا بدماشان تا ته مونږ نه دی ویلې چې دا ملمانه به نه راولي او چې د راوستل بیا به په منځ کې رکاوټ نه جوړیږي مونږ چې په دې علاقه کې د هلکانو سره څه کوو هغه به کوو ولی ته خبر نه خلک وی کنه خپل وطن او خپل اختیار کله وی خپل ازمکه او خپل اختیار الکه د ازمکه د پلار جوړه کړی ده نیکه دې جوړه کړی ده که چا جوړه کړی ده الله جوړه کړی ده او ته ترې فایدې اخلي نو قالو دوی ورته ووې اولم ننهک آیا ته مونږ نه منې کړې عن العالمین د دې ټول مخلوق نه دا هم دته نه دی ویلی چې هیڅوک به دلته میلمانه کینه قال ابراهیم دغه لوط علیه السلام ورته وایي چې یا خدایم په خیر کې دا د دې قوم دوه بدعمله بدماشانو دا ټول روانې دوی کو وایي که دومره شهوت د باندې غلبه کړي خو راشه د شهوت د پوره کېدو دپاره ښځې دي که نه نو هغوی سره دغه وکړي بس شهوت به ختم شي نو هلکانو څه کوئ نو قال د ورته وی هؤلاء بناتی دا زما لوریان دي ان کنتم فاعلین کشریه تاسو کونکیه دا ګوته چاته نیسی دا زما لوریانی دی که د قضای شهوت پوره کېدل غواړی دوی سره پوره کې ځنې خلک وي د دې نه مراد د د امت ښځې دي ځکه دا مسله ده چې پیغمبر روحاني پلاري د پیغمبر ښځې چې دي هغه روحاني مین دي نو لوط علیه السلام وایي دا ستاسو په کورونو کې چې دا ښځې دي او زما روحاني لوریانې دي نو خو منډه ورشه د خپلو ښځو سره دغه وکړې که نه خزه دغه کې شهوت نو الکانو په سلام منډه وهي څوک وایي چې نه دا دوه بدماشانو او د لوط علی السلام دوه لوریانې وي دوی به غوښتې د نه ورکولې نو دی ورته وایي راشه دوه بدماشانو چې د خپلې دوه لوریانې درته په نکاح کم خو ما ولی شرموي دا هغه زمانه ده چې د مسلمانې د کافر سره نکاح جایز وه لامرکا الله وی زما د قسم په عمر ستا الله پیغمبر ته وی لامرکا زما د قسم په عمر ستا اکابر وی چې د ارچا ژوند دی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی او ژوند چې الله ته څومره ګران دی کنه او په الله څومره عزت لري نو دون روره د بل چا نیخه ګوره الله قسم کوي او پچا قسم کوي د رسول الله په عمر او په زندګۍ لا امرو کا زما دی قسمی په عمر ستا انهم چی یقینا دا بدعمل خلق لفی سکرتهم دادی په خپل نشه کې یعمهون حیران نه نصیحت منی نه بل څه منی فاخذتهم الصیحه نو اونی واغویلا چغه مشرقینا په وخت د اشراق کې خیر لوط علی السلام بیا د دې ځن لاړو چې کله سبی شو د سبی سره په دوی زلزلہ رااله او چې زلزله پې راله او دا دغه د اپریشن شروع و شروع و شروع و تر د اشراقه پورې بس چې کله اشراق روا شو دقه وخت کې یو هیبتناک اواز په دوی باندې وشو او چې وشو نو طالبان وای من اوله الی اخره د اول نه تر اخره پورې الله ټول ختم کړ ماشومان او خزه او سړی او بډاګان الله ټول جارو کړل ابتدا د دغه شوی و د اپریشن د سبینا او انتهای په کمزې او شو ختمېدلې په کمزې باندې شو په اشراق فجعلنا عالیها نو مونږه وګرځو دا د پاسه طرف د دې خار سافلها لاندې حضرت جبرئیل دا وزر ور لاندې کو او دقه سی الټه کو دا پاسه لاندې شو لاندې د پاسه شو وامطرنا علیهم او مونږ راو ورو پاغوی حجارتن کانی من سجیلن د کودرو دا د کودرو تیږي وي او دا په دوی باندې راوړې دي ان فی ذلک یقینا په دغه کې لآیات نخدی نشانی دي د قدرتونو د الله خود چا د پاره للمتوسمین د پاره د معلومات حاصلونکو چې څوک معلومات حاصلې دا غوی د پاره د نخدی الکه دا صدوم کلی چرته دی و انها یقینا دا کلی د لوط علی السلام لبی سبیل مقیم دا دی په غلار نیغه د مکی خلکو تاسو چې شام ته ځئ نو په دې نیغ روډ باندې دا ځای دغه د کلی مخې له راځي چې دغه کلی چې دلته به دغه اوسېدل د لوط علیه السلام قوم و انها یقینا دا کلی د لوط علیه السلام لبی سبیل مقیم دادی پا غلار نیغا ان فی ذالک یقینا پدی کې لآیتا یولو ینخد د الله د قدرتونو للمؤمنین د پاره د مؤمنانو چې په دنیا کې عذابونه راځي که نه راځي که په دې پوهېږې پوه شئ که نه دا بله واقعه واورئ بله واقعه د تخفیف دنیوي و ان کان اصحاب الایکه او یقینا وو هغه خاوندان د ځنګل لظالمین ظلم کوونکي دا د شعیب علی السلام قوم دی شعیب علی السلام چې را لېږل شوی و دوه قسمه خلکو ته را لېږل شوی و یو د ښاري خلکو هغې ته به وي اصحاب مدین یو د ځنګل خلکو د ځنګل هغې ته وایي اصحاب الایکه دا ډېر غټ بد عمل و چې بدعمله وو الله په عذاب داسې راوشته چې دا سخته ګرمي وه روره نه ونې کار کوو نه برنډې کار کوو نه بل څه کار کوو ناګنه الله رویز راوسته دا ښایسته یخه رویز وه دا ټول قوم راغې د دې لاندې شو چې ډېره ښایسته رویز ده او دا دې ښایسته هوا لګي الله پاک د دې ورځې نه په دوی باندې اور راووراو او چې راووراو ټول الله وسوځول فانتقمنا منهم نو موږ بدل واغشته د هغوی نه و انهم او یقینا دا دواړه کلي که د لوط علیه السلام کلي دي او که دا اصحاب ایکه دي دا دواړه چې دي لب امام مبین دا دي په هغه روډ ښکاره د مکې خلکو په کم روډ چې تاسو شام ته ځئ بلکل په دې ښکاره دي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خيرا من الاولى دعا وکي الله تعالی رضاش یا الله خپل فضل په مونږ باندې وکي رب خپل کرم په مونږ باندې وکي رب تخپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکی رب د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکی د خپل خوږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث مر به صحیح پوی راکی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 پاره ویلي دي رب هر قسم بیمارانی ته ورته صحت عاجله کامله مستمره ورته ورکړي ملګري دي د هغوی خپل خپلوان په سفر دی هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله پاکې کامیاب خپل وطن ته راولي خاص کر اجان صاحبان تللی دي هغوی ته په اخلاص باندې دعا وکړي چې دوی کوم عمل لتلی دی الله د هغوی تمام اعمال په خپل دلبار کې قبول منظور وګرځي هغوی کومې دعاګانې کوي الله پاک د هغوی د دعاګانو کې موږ له هم لویه برخه راکړي او الله خپل وطن ته روغ جوړ راولي وصلی الله الله دې برکت دې کړه خو دې ډېر